توبه چې دا دا تر کومه وخته پورې د سړي قبلېږي ځکه چې په انسانانو کې دوه قسمه دي یو مسلمانان دي او یو کفار دي نو د کافر توبه چې ده هغه تر کومه وخته پورې قبلېږي او د مسلمان توبه چې ده هغه تر کومه وخته پورې قبلېږي قرآن کریم د دعا آیاتونو نه دواړه قسمه بیان معلومی رنبنی آیت کریمه کې الله فرمایلی دي چې کم خلق چې په غلطه او په جهل سره ګناه وکړي ځکه چې ګناه سره کوي نو دغه وخت کې جاهلی کپو یمینو عقل ته سلب شي د ګناه په وخت کډیر پوی یمینو نو د ګنا په وخت کې دا غنه عقل سلب جاهل شي الله فرمایي چې انما التوبه علی الله خبره دا دا بل نه ده چې قبول د توبه اعلی کلمه په عربي لغت کې د پاره د لزوم راځي الله فرمایي چې ما په ځان باندې تفضلا لازمه کړې ده يعملون يعملون السوء بجهاله کم خلق چې ګناو کی په ناپوهه باندې ګناه وکړاو پوه نه و که پوه مو ما در تعرض کو چې د ګناه په وخت کې سړی نه عقل لار شي د دې داسې مثال دی لکه یو عالم هغه به جمعات کې تقریر کولو خلق ته ډېر ښه دومت ته کور ته به چې راغی نو ښځې به ورته د شرابو یو جام تیار کړی و نو هغه شراب به یې وڅکل او بیا به باجه راواغسته نو ټوله شپه به د باجه غږوله او ښځه به یې ځان ته ګډوله سهار به بیا چې کو امتحان او ابتلا رااله یو فقیر ولار دی په دروازه کې خزه خیر ورولې جلو زه خیر نه علم پیسې ورولې جلو نه علم خزه ورته وی چې نو څه غواړي چې دلته ولاړ ورته یې دیدي او تپوس در نه کوم که صحیح جواب دی راکړو مهرباني به دي وی وایه وی تپوس دا کوم چې کوم ځای کې د خدای دین بیانېږي نو هلته رحمت وري تا د خاون دین بیانولو زه په دې لاره روانم رحمت کې نه ورېږي اوس هغه رحمت دې ملنګ څنګه لیده نو عزیزانو دا بیا خبر حال تزی چې یو کرامت ته او یو کشف کرامت او کشف چې دي دا الفاظ مترادفه او معنا یو ده کرامت او کشف یو شی بزرگان چې دي ناغی ته په کرامت باندې ښکاری چې دلته رحمت وریږي او دلته لعنت وریږي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه سره هم دا علم و چې چا به اودس کولو ده به ورته داسې وکته نو حدیث کې راځي چې دا اودس اوبو سره لاس وینځلو سره د لاس ګناه تویږي او مخ وینځلو سره د مخ ګناه تویږي او د سر مسې سره د سر ګناه تویږي او د خپو وینځلو سره د خپو ګناه تویږي نو دا علم الله امام ابو حنیفه رحمت الله علیه تم ورکړو او بیا دعا وکړه چې خدای دا علم ما نه واخله ځکه چې زه چا ته ګورم او د هغه اودس کې ګناه وینم نو سړی راته سپک بیا ښکاري نو د دې وجه نه د علم رانه لرې که چې ما ته د انسانان چې دي چې سپک ښکاره دي امام ابو حنیفه رحمت الله علیه عزیزانو د ډېر لوی علم او د ډېر لوی شان خاوند اگر چې زمونږ په دې پاکستان کې هره بلا شته دی خو یو مصیبت پکې دام دی چې امام ابو حنیفه متعلق به تاسو واورئ چې هغه تقلید ناجایز دی او د هغه علم دومره نه و په حدیث نه پوهېدو د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه علم او محدثانه رنګ خو څه کوي داغه قیاس داسې او قیاس چې هغه ته به د خپل وخت مجتهدین حیران شي اوس قیاس دا امه مجتهدینو دا اوس یو بل علم دی تپوس شو د علماو نه یو دوه کسه دي د شپې وده شو چې سهار را پاڅېده په یو ملګري د شپې اودس اورېدلی و اوس اوبه نشته چې دا یو پې ولامبي او دا بل پې اودس وکړي او سوال دلته د سهار د منظم دی منځ به څنګه چل کېږي مسله دا ده چې اوبه نه وي تیمم به ووایي نو تیمم خو دواړو ووالو اوس بل سوال دا پېښ شو چې مخکې امامتي به څوک کوي ما په خبرو پوهېږئ تیمم خو د دې اوبو د نشتوالي د وجې دواړو والو په چا چې اودس اورېدلی او دم تیمم والو او څوک چې اسې او هغه هم تیمم والو او سوال دا پیدا شو چې مخکې امامت چې په چا اودس اورېدلی دا به کوي او که دا بل چې تیمم والی د بې اودسۍ د وجې دا به امامت کوي دا وخت ټولو ملیانو فتوا ورکړه اوس عقل دا وایي چې بل یو سړی هسې بې اودسه دی تیمم یې والو نو د ده دا پاکي خو ښه ده په نسبت د هغه چا چې په غسل کې یو تیمم یې والي تاسو عقل به هم دا نه امام صاحب نه وجه تپوس وشوه چې هغه سړی به ولې امامتي کوي چې کوم سړي باندې او د څه اورېدلی او تیمم یې والی امام صاحب ورته وفرمایل چې کوم سړی چې په غسل کې و هغه تیمم ووالو د ده دا طهارت په دې تیمم سره طهارت مستقله دا کامل پاکوالی دی او د بیا او د سې د وجې چې تا تیمم والے دی دا ناقص پاکوالی دی د عارض د وجې د ته مونځ پې روا او جنوب چې تیمم والے دا طهارت مستقله دی نو مخکې امامت به هغه سړی کوي چې څوک مستقل پاتي هغه سړی به نه کوي چې څوک عارضي پاتي دا قیاس د امام ابو حنیفه اوس په دې علما پوهیږي چې دا قیاس د وخت ائمه مجتهدین ورته حیران نو عرض نه داو چې موږ خو په داسې ملک کې اوسېږو چې په امام ابو حنیفه چې کم شان او کم علم مونږ په غلارم نه یو تیر شي والله العظیم کداغه په لیکلو داغه په قیاسونو باندې دا خلق پالار نه تیر او پویږي ته دا هغه خلق هم نن را پاسي وي چې امام ابو حنیفه په حدیث نه کوي کم چې نن نه دیارلس سوه کاله مخکې تېر شوی دی او یو نیم سو کال د پیغمبر نه رستو عالمو هغه په حدیث نه پیدا او په پاکستان کې چې کوم دارا روټي خلاص را پیدا شي دا په حدیث دی او بس او په بازار د نابینا او جوهریانو خرمهره لالو گوهر درې واړه یو دي په سبب د ظالمانو حاکمانو اور او ګور او پیښور درې واړه یو نو په بازار د نابینه او جوهریانو خرموره لالو ګوهر درې واړه یو رون جوهری چې په دکان ناشتي هغه له کنجکه په لاس هغه له کنجکه په لاس کې ورکه او لال گوهر په لاس کې ورکن ړون به داوي چې دا درې واړه جوړ یو شي ځکه ړون د گوهر او د کنجه کې هېڅ تمیز نه شي نو عرض مې دا و چې بعض د توبې ګویا د غلطۍ په وخت کې که پوه هم جاهل شي نو هغه ملنګ وی چې زه په دې لاره تېرېدم بیبي او ستا دا خاوند مې ولیدو تقریر یې کولو خو رحمت کې نه ورېده ښځې ورته وایي چې ملنګه داسې چل دی چې ستا دې خبرو سره څه کار دی زه خپله لار لنډوه هغې وایي زه ځم نه تر هغې پورې چې تر څو پورې دې دا حال نه وي ورته وایي چې نه ځې او خامخا پوښتنه کوي نو زما خاوند چې د شپې کور ته راشي ما د شرابو جام ورته تیار کړی هغه اوس کې او بیا ټوله شپه دی باجه غږوي او زه ورته ګډېږم ملنګ وویل چې دا وجه ده چې دی چېرته ته بیان کوي نو رحمت کې نه وایي که تاسو خیال وکړئ که نه مونږ په تقریرونو څومره کي دنیا چې ډکه ده دنیا عام جلسې خو لا څه کوي چې په ریډیو په ټي وي باندې هم لګیا دي صاحب تقریر دی او تبلیغ دی او بیانونه دي او درس قرآن دی او پلانې دی او پلانې دی او اثر په چا تس نه مس نه کي دا وجه څه ده وجه دا ده چې دا مونږ څه وایو دا زمونږ خپل ایمان نه دی څه چې وایو دا په خپله نه کوو نو د دې وجه نه په بل چا اثر زمونږ خبرې نه کوي عزیزانو هغه بیان چې اثر وي او دنیا لیونی کوي کوم اثر چې سړي باندې په خپله شوی چا باندې چې په خپله اثر نه وي شوی هغه باندې د بل چا باندې د هغه خبره اثر نه کوي او بزرګ ته چا سړی راوستو راځوی مې ګوړه خوري نصیحت ورته وکړو سبا یې راوله سبا چې راوسته ورته ویل بچیه ګوړه مه خوره ویل ښځې ویل دا خبره دې پرون ورته ځي ولې نه کوله وایي پرون ما خپله ګوړه خوړلې وه نو که ده ته مې ویلې وه نو په ده بیا څه اثر کړی نن ما ګوړه نه ده خوړلې نن مې ځکه ورته نو ځکه مولانا وایي چې واعظان لیکن تم بخلوت میں روندا کار دی جرم کند کہ خلوت تلار شي بیا څه کوي هلته بیا پته ولګه نو عرض مې دا و عزیزان چې د بزرګ تپوس کو د خزینه چې دا ستا خاون له چې دا کټوره په لاس کې د شراب ورکې دې سو وي وې دې وای چې راوړه اجام خدای غفور الرحیم دې عفو وکړي او بسوی ولن بیګاله چې راشي او جام غواړي او دی وایي چې خدای غفور الرحیم دی عفو به وکړي نو بیبي ته به یو ټکی ورته وکړي ورته به وایي چې سړیه خدای غفور الرحیم دی خو خدای په نامو کې یو نامه د قهار او د جبار هم ده او دا آیات ورته ووایه چې ان بطش ربک لشدید الله وی پیغمبر ستا د خدای نیول داسې دي چې یو ځل څوک راونی سي بیا ته څوک خلاصول نه شي چې بیګالا حضرت راغله ده او کور ناس ته خدای ته راوړا جام خدای غفور الرحیم هغه ورته خدای سړی خدای غفور الرحیم ده او قهار جبارم ده ان بطش ربک لشدیدم دے ما غرک بربک الکریمم دے قرآن کے خدای ہوئی یا ایوہ الانسان ما غرک بربک الکریم اے انسان ته سکی په غرور کې واچولې چې خدای کریم دی تا دا غد قهر نوم نه دی اورېدلی دا لوی لوی خلق چې څه وخت کې راونیسي د هغوی د ښځو حال بیا ګوره د هغوی د بچو حال بیا ګوره هغه ښځې چې د په ډېر ناز او ادا باندې ساتلي وي هغه ښځې بیا سرونه شوکوي او په ځمکه چکونه لګوي او بادشاهي ورانه شي منټ کې په ورانه شي منټ سړی هغه جام په ځمکه وویشتو او ښځې ته وویل چې ښځې مصلا راوړه مصلا یې راوړه او دوه رکاته نفل یې وکړه او خدای ته یې توبه وویسته چې یا الله زه پوه نه وم بیا به نه کوم څو ورځې پس هغه بزرګ بیا په لاره تېرېده او دا یې ولیدو چې تقریر کې یو ډېر خلک ورته ناست دي نو چې ګوري رحمت کې وري کور ته ورغی او ښځې بیا دروازه وټکوله ښځې پسې پرده ورته وویل چې ستا وصیت ما بجا راوړو تا چې څنګه ویلي هغسې مې وکړه ورته ویل ښځې مبارک شه د خاوند توبه دې خدای قبوله کړه او نن چې پرې راتېرېدم نو د ده په مجلس ډېر لوی رحمتونه ورې عزیزانو رحمت ورېده اوس دا پته هم ته دنیا کې نه لګي دا پته به د مرګ نه رسته لګي سړي چې لږ غوندې ساعت لږ غوندې ګنټه نیمه ګنټه په هغه مجلس کې کېناستل چې کوم مجلس کې د خدای خبرې کېږي او د جناب محمد رسول الله خبرې لږ سوال نو هغه لږ ساعت چې دی سل زره ځل سل زره ځل کعبې تلو کې چې څومره اجر او ثواب دی د هغې نه دا لږ ساعت د خدای د نیکانو په مجلس کې کېناستل چې دي د هغې نه دا ثواب زیات ځکه شیخ سادي وایي چې یک زمانه صحبت با اولیا یک زمانه صحبت با اولیا یو ګنټه د بزرګانو په مجلس کې ناسته ثواب زیات یو ګنټه اولیاء چاته وایي اوس د اولیاء تاریخ بس د کوي چې اولیاء چاته وایي مونږ چاته اولیاء وایي یو خو په قرآن او په حدیث خدای پاک هغه ته عبور او پوهه نصیب کړي او بیا قرآن او حدیث ټول عمر خلکو ته ښودلي او په یو پیسه اجرت یې نه اخیسته خلقو ته د الله د پاره بیان کړي اولیاء دې خلقو ته وایي نیکان دې خلقو ته وایي هغه ورځ یو لیوانه غوندې راغی ما خیال چې دا طالب دی مال وایا لکه څه کار وی بس یو خوب مې لیدلی و مال د کم ځای ویل ستا څه کار دی چې زه د کم ځای دې سره دې څه کار څه کار کوې هلکه څه وی ما ته دې سره دې څه کار دی چې زه څه کار کوم ګرځم را ګرځم خو یو خوب مې لیدلی و نن درېمه شپه ده خوب درته وایم او بیا زما نور تپوسونه به زما نه نه کوي زم غلی شم مال جوړ پاګل دی ما د چا څه خوب دی لیدلی ویل خوب مې دا لیدلی چې ته په چوک باندې ولاړې او لاس تی اوچت کړی دی او خلقو ته وایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دې طرف ته دی او بیا زمون استاد دې رسول الله صلی الله علیه وسلم په یو کمره کې دننه ناشته او زمون یو استاد دې مولانا عبد اللطیف صاحب نوم دی هغه په دروازه کې ولاړ دی او رسول الله ته د ملاقات چټونه هغه ورکړي بس دا خوب مې ویل لیدلی او تا ته مې ویل او څادر یې داسې تاو کو مال خبره خو وارویل بس نورې خبرې به نه کړې بس لا ځوان زلمی ښایسته سوچه ګیره به لاړو څو ورځې پس مې بیا ولیدو بستره یې په اوږه وه د چوک کې مې چې ولیدو نو لاس نه مې ونیو مال تا هغه نه هغه ورځ چې راغلی ویل یې ما مال څه کې چېرته ځې ویل ریوان ته ځم ما د کوم ځای ویل دا تپوس به نه کې د اسمان نه را لاندې او د ځمکې د پاسه د دغه ځای ما نو ما ته سمه خبره ولې نه کړې ما ته په ایمان یې ووایه چې دا ما ته پته شته چې زه د کوم ځای یم دا ما ته پته شته ته ووایه په ایمان تا ته پته شته چې ته د کوم ځای زه پوه شوم چې دی خو څه بل طرف ته اشاره کوي دی خو قبر ښایي چې زه د کوم ځای زه څه خبر یم چې زما خنبیر د کوم ځای نه ملیکو راوچت کړی دی او کوم ځای به ښخېږم نو ویل ما ته څه پته ده چې زه د کوم ځای یم او التا ته پته شته چې څه د کوم ځای څه به کوم ځای ښخېږي ځکه چې زمونږ کور خو هغه دی چې چېرته به ټول عمر تېرو نو ټول عمر چې زه کوم ځای کې به تېروم د هغه ځای ما ته پته شته مالې نه نو بیا ما نه ولې تپوس کوي چې څه د کوم ځای تاسو پوه شئ دا علم او سیاست دی چې موږ د کوم ځای نو زما خولې نه وخته چې اوهو دا غنن ندرې سوا کال مخکې رحمان بابا چې ورته اشاره کړې وه دا خبره هغه ده چې خبر لیم چې راوستم لکه ما د هر قسم دیني کیسټو لپاره زموږ د دکان پته یاد ساتئ صدای دین اسلامي کیسټ ایم سی ډي سنټر نشتر آباد برسته مدینه مسجد میر سکندر پورا چوک پشاور شهر د حنیف الله ایم قدرت الله دکان موبایل نمبر دی زیرو تین سو پینتالیس نو سو چوده شل سو ګیاره پنج اوږدګار د هر عمره جړان د انسان په مرګ باندې شته د دوبیګاد خر مړو اوم ټوله بادشاہي ته جړېدا نن په پا پاکستان کې د پاکستان بچی په بمونو کباب شي د مسلمان په کور کې چې مړې وشي اوب د هر مسلمان د کور مړې وي او د هر مسلمان لبه کې دردي نن ستا په ملک کې هغه نشته بېګا راته چا وې دلته د درېو کالو ماشومه چا حلاله کړې ده او په بوجۍ کې اچولې ده او د هغه کور مخې ته یې ورته غورځولې ده کوم ملک چې د ظلم دا انتهای نو د درې کالو ماشومې څه ظلم کړی حد دی د ظلم بالکل هغه انتها شوی انداز به ونه لګولی شي انداز ګڼکپان وګورئ دلته زمونږ یو حاجي صاحب بوډا سپینګیری سړی په لاره روان دی او سړی ورته وایي اوهو ته خو ډېر بیمار واسکټ لاندې ورته لاس ماس منډلی دا ځای نه دیم خوږېږي دا ځای نه دیم خوږېږي دا ځای نه او او بیمار یم هغه دا خیال کړی هغه عجیب چې جوړی حکیم را باندې پېښ ها بالکل دې د پاره به خدای خیر کیو چا ته روان شوی دی حاجی چې جیب کې لاس والے دی دوی سو روپۍ کې ویستې او تپس بیا دې تېښتې بیا یې چې لیدلی هغه وی چې څنګه هغه رانیولی دی ویل دا خو مغه سړی دی ویل چې راغی دکان ته راوستو ځان یې بېهوش کړو چاله شرموی مې ما چې زامن یې راغلی ویل به دا پنځه سوه والی نورې به درته راوړو داس یو لوټ مار لګېدل لاره ته به وخېږي چې په ځان پوهېږي جیب به دې جاوالي یو تیراواله ښځه وه ماشوم له ګنې لاس کې ورکړی وی چې راپسې راسه دا مخکې دا ماشوم ورپسې دی په بازار کې ته ماشوم ورک شوی چې ورک شوی دی هغه ښځه حیرانه شوه چې زوی مې څه شو نو چغې وایي هغه وخت کې خو ډنډورې منډورې نه وې نه اخبار او نه اعلانونه و نو خپله ژبه کې ووایي چې څوره کاټوخه باچای مې وه چنجان ګانای مې لاس کې ور کړی و راپسې را روان و خو چې ایسې مې وکاته هاینې پر کور و ایس یو ګورې کور دی وران دي د دې وجه څه ده د دې وجه دا ده چې ایس مجرم ته د خپل جرم صحیح سزا نه ملایي ګرکپ ونیوی شو غل ونیوی شو او قاضي ته پیش دغلا کړي او جی دغلا کړي ساک دې دې کې طلاق وکړي چې دغه بونډي لاس ته خلک ګوري او تاسو زمان اغلا وکړه نو زمان دا ګیره کله کوي نن ار سره غل ار سره غل دی اور لوی غل دی که دا حلوا د دې مړي په کونه ورو باندې هم پکې ثواب دی په حلواګانو مړي خلاص کړي نه غلط دی ما ته پوی کړی نه کدی پولوم الته دا تالیسته او روح اخلاص او دا خېټو د پاره اسلام فروش او دین فروش دا بیمان دا نصاب پویولو ته پریدی نه بیا د پیر په شکل کې به راپاسي هلته تا کې شرک ماده خو شته که د مولا په شکل کې رونو داسې خلک پیدا شوي خیراتونه نه مني رونو داسې خلک پیدا شوي تاسو کې دا زاړه سپینګیري وایي تاسو کافر مسلمانان دا زمونږ د کلو کې دا شیخان میخان چې دي صاحب چرته باټان به ولا ورشي صاحب دا دا په خوا به دا دغه نه کوله دا دا باټوب به چې کوله دغه باټان به ورشي غزلې مزلې به زده کړي او به ورشي خیال کوئ او زړه کلمه در نه یې رنه کي زوړ اسلام در نه زوړ اسلام څوک و زوړ اسلام جناب محمد رسول الله و که نو تاسو وایي زوړ اسلام قرآن دی که نه دی زوړ اسلام حدیث دی که نه دی په قرآن او په حدیث کې دا رسمونه او رواجونه راته وښایه وښایه که قرآن او حدیث کې دا وي چې د مړي د تختې الوا ده ورپسې پخه کوو الا روح په بلای ناست دی لاس اوچت کړي چې روټۍ اوچته کړي یو یې سي که قرآن او حدیث کې دا یې خو خبره خلاصه ده نو هلته ملک قابو کړی دی دا قسمه خلک د زیارت یو منجور را پسې راغلی ما ته وجنم دی ته ویلې دا د زیارتونو دا منجورانو پسې بد ولې وی ویل وای داسې سنډاو واک کټه اوس ورشئ دا ټول زیارتونو کې وګورئ که زه خو څه چا نه یېرېږم شرمېږم نه زما ایمان او زما ژوند او زما سا او زما روح دا هر څه زما د خدای په لاس کې دي که د بنده لاس کې دي ورشي د پبو میا صاحب کې وګورئ کاکا صاحب زیارت کې وګورئ پیر بابا کې وګورئ سیدو شریف کې وګورئ کوټه جی بادر صاحب کې وګورئ دا لوی لوی شیخ جنید صاحب کې وګورئ ورشي دا شکرانه دا دا پیسې کوم خواږي دا تا چې پیسې واچولې او مالګه دې اوسه کله دا پیسې به کوم خواږي په دې تاسو څه کیږي یا په برګ وړاندې دا تاسو کوم خو دي د دې تاسو به بڑی تاجت شته تاسو وایي د مړي تاجت شته د مړي ضرورت دې تاسو ته شته د مړي ته ستاسو دې تاسو فائدہ رسی په دې پیسو د دې منجورانو ځامن شراب څي او زنا پې کوي چې میراثي چې درته وښایم لاس نیونی مو له بوزم ګیری به کلی کړي سرونه به انګریزي پریخي غاټ کټه بناسي مالګه تا ورځا او راشه راشه راشه د پبو میا سره ته وګورئ راشه خوره واخلا راشه راشه دلتا راشه راشه دلتا هغه شیخ کوروانه مخکې او شیخانه ورپسې یو خزه ته چې الکان आवाजونه کوي څه پوسټ پری کړی بچو کله معتبر خزه په صدر روډ باندې دکاندارانو سره انګتی چې تاسو خزه چې په زیارتونو کې منجورانو سره انګتی کار دې څه دی تاسو راشي زیارت پر ځای وګورئ زه کله کله رحمان بابا زیارت ته ځم په دې اجیرو کې وګورئ راشي وکړئ د اخون بابا جیره کې راشي چې درته وښیم د زیارت په ورځ ماسپښین نه پس هر قسم ګډه چې وی پکې ملایي دا د چا ښه دي دا ډېر بېغیرت قوم دا پښتانه مختانه دي پښتونڅۍ دي نن که پښتون لا پاتې نه دی چېرته پښتون څه پښتانه مونږ نه یو مونږ پښتانه وای زمونږ ښځې به پادیرو کې نه ګرځېدی زمونږ ښځې به په کوچي بازار کې نه ګرځېدی زمونږ ښځې به په صدر کې دا اوس چې نوی مارکیټ جوړ دی دغې کې نه ګرځې دی مونږ پښتانه هغه ورځ یو سړي وادو ته ودونو ته ځې نه خو دا کارډ مې راوړی دی مال خو دې کړي دا کې ده والله که مې دام کتلي چې په کوم تاریخ دی په کوم کار دی تاسو خو تاریخ وګورئ پلاني تاریخ روانګي برات پلاني تاریخ پلانې پلانې پلانې ما په عمر کې نه دي زه کاټ ته ګورم هم نو بیا به څه چل کېږي مالزه څه وکړم ویل راځې خونه که کور ته درته راواستم مال که کور ته دې راوړه نو غورځوم یې نه نو ماسخوتن چې ګورم دیچکی په سر کړی دی او غوښې مخې او کېمه مې مې کور ته راپسې راوړه تا په څه باروته نه او کله غیرت دې ځان کې پیدا مدرسې ته یو سړی راغلی ویل زکات تقسیموي طالبان راغونډ کې پنځه پنځه روپۍ ورکړي استادانو له لس لس ورکوي مال یې چراوړې مال زه نه علم ویل ولې چې مال نه علم زه زکات نه علم نو شلې کړې مالنا عالم ډیر کې کړې دا نن نه پینځیس کاله مخکې مالنا عالم څلوېښت کې کړې مالنا عالم پنځوس کې کړې ویل والله اوس خو به علي په پنځوس مې واغستې چې سړی لاړو دا ټول استادان او طالبان راته وایي چې دا دې څه چلو کوو مالدا مې درته یو شی ثابتولو چې دنیا سپی ده چې څومره لتې ورکې در پسې بغاسي څومره لتې ورکې پنځو له مې لته ورکړه لس شوې لسو له مې لته ورکړه شل شوې شلو له مې لته ورکړه دېرش شوې دېرشو له مې لته ورکړه څلوېښت شوې څلوېښت سله مې لته ورکړه پنځوس شوې که دې پنځوس سله مې لته ورکړی وای نو سل کېدې دا هر څه به تاسو پسې منډې وي پیسې به تا پسې راځي روټۍ به تا پسې راځي دا جامې دي والله العظیم دا به تا پسې راځي ما خپل غیرت او خپل ایمان په زندګۍ کې چاته جوکیاو کړی نه دی په زندګۍ کې یو شي ته جوکیاوې دې ته وګورئ دا څه شی دی څه دي دې ته جوکیاوې دا ملاس کی دا عرش ما پسې برامن مال به وزیر اعلانو کې چې بجلیګر مولا لمن دوه لکه روپۍ ورکې نو په سیکریټ کې به زه بیا ګرځم چې جیا وزیر صاحب اعلان کړی بابوګان ورته کې مولا صاحب غزا لا چک نه دی پات کړی زه به دې پسې زه به دا کار کوم نو زما خدای به دا کار کوي چې دا څه به ما پسې را په منډې کړي زما مرګرو له قرآن ورکوي په شل کاله کې زما کور نه ښځې او نه نر د یو روپۍ نه واله تر زرو پورې کپړه په بیه نه ده اخیستې کپړې ما پسې رامنډې وي روټای بم ما پسې را منډې وای ترکاری بم ما پسې را منډې وای تالک ځان راخ کو هر سړی به دا وایي چې یاره دی به چېرته زما دا روټۍ هم خوري او که نه تاسو پسې کارډ راغلی نه صاحب زمبی زمبی به کېږي کارډ یې رالېږي نه یو نه چې کارډ لالته ورشي کېنه راپاسئ اورېږئ لږ بیا به کېنه بیا را پسې اول اول کېنې کېنې یو پسې و زهر هم خوند شي هغه وریجې چې تاسو یې خورئ نو په دغه ورځ ورته د شیخانو خاص سنت والي صاحب او دا ګیرې یې ګومل کړي او دا دا نوړه هغه ورځ مې یو کتو داسې خولې ته اچولې داسې موټی جوړ دا نفس خو سپی شی دی چې لږ ټینګ کا ته وګوره چې هر څه بیا د پسې رامنډې وایي که نو زما عزیزانو لږ ایمان پیدا کړئ غیرت پیدا کړئ د عزت ځای ته نږدې مه ځئ زمونږ د دې ملک ودونو ته تلل اومه پیړۍ ځان په شرمونو شرموني نن ته د دې بېغیرته قوم حال ګورې چې په دې لارو کې جنګ روان وي ته د دې بېغیرته قوم حال ګورې چې په لارۍ کې ښځې کینولي او ډولکي مارې ورسره کینولي او زمونږ ښځې په لارۍ کې لاسونه پړکوي او ډولکي ته ګډېږي که نه ګډېږي وایي چې یو قوم د قوم دومره بېغیرته او دومره بېحیا وي دا ښځه د جمعې په ورځ سر متر په ځان ومږي او پاکې جامې او ها ها ها ها ها او داسې وششلېږي او ښځو ته وایي چې ښا خورې وایه ما یو ورته وي ما نه مېړه لږ دغه دی وګوجه مېړه مې بوډا دی چې لږ ځوان مېړه راته دغه ما خو چې څه د ښځو که نه زمونږ د ملک دستور دی ښځه ورته ششلېږي خاطریان چې راغلي تا کوي ورشه په دې ښار کې په دې اسیا مالت کې وګوره سیدان دي خزه پالونو لور دي پال ګوري پال نازل روته سکه کنه اخر دوی وای خدای سره وته خور روته دل لري چې تعویذ او سختونه نه کړی کور دی ورانی هغې کوروانې چې څه ځان سره وړي هغه ګیله ورکړي خوشحاله او تعویز او ساختونه راته دا پخوا یو نغری دلته مشهور و خدای ته که ورکړي شیخ جان نغری دی ورته وي اورېدلي هغې نه به څوک تللی نغری و یو ویر نه دی د دې ټول لوبې لباب څه دی چې هغه کتاب نه دا قوم نا خبره دی چې د کم کتاب آغاز په غار حرا کې په جناب محمد رسول الله کې اوس به اورئ ورو ورو چې دا کتاب به پیغمبر بیا راسخ کولو په دې صحابه او کې څنګه دا بیانونه ورسره راځي نن پتا کې قادیانه ولې پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي شیعه در کې ولې پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي هغه خانه در کې ولې پیدا شو ځکه چې تخپل کتاب نه خبر نه وي عیسائی در کې ولې پیدا شو نن ستا په ملک کې اتیا لکه مسلمانان عیسایان شوي اتیا لکه د لندن یو مشن راځي تبلیغي مشن ستا په ملک کې پیران او ملیان په دې کلو ګرځي چې دا تبلیغ والا خراب دي او ازاره عقیده هم خرابوي او پام کوئ چې د بسترو والا ته نږدې نه شئ او دا خراب دي او دا خراب دي دا روټي خلاص چې دي دوی ته خراب وای او د لندن مشن راځي په پاکستان کې د عیسایت پرچار کوي او د عیسایت تبلیغ کوي اسی لاکھ مسلمانان عیسائن کوي اسی لاکھ کم پیر او مولا چې اور چې تبلیغ والا خراب دي د دغه مرای نه ونیسي او په دې خپو کې پړي واچوي او تر هغې راکاږي چې دا د ملا څرمنې په دې سرک پاتې زما په خبره پوهېږي دا دکانداران دا د پیسو سپي دا هغه خلق دی نن د ځمکې په سر د یو لک څلېرویشت زره پیغمبرانو مثل چې ادا کوي زما دې په خدای قسمي چې واحده ډله دا تبلیغ والا دي ته راشه وګوره د هلکانو نه څه جوړ کړه ځوان هلک به وي ګیره به کړي مسواک به په لاس کي خبرې چې واورې نن خو هلکان ډېر ډېر نارې وایي لګیا دي ځوانان هلکان بله ورځ زمونږ په جومات ته د څوارلس کسانو یو وفد راغلی هلکه مال د کوم ځای وی مونږ دي د اسلامیه کالج سټوډنټان یو ګیري دي مسواکونه ورسره دي درې درې ورځو له بسترې په اوږه دي تبلیغ پسې راځي نو زما عزیزانو ملک اوبو اغستی دی په مخه کلمبا در تلا او سین ته وغورځېدې خو بچ بشي او کلمبا نه در تلا او سیلاب راغی نو تباه به نن د آخر زمانه د فتنو سیلاب په ملک راغلی دی قرآن او حدیث دا اصلی دین دی صحیح علماء نه زده کوي اوزګار وخت درته ملاویږي اسی چې په لار ځئ د تبلیغ والاو سره لګ لګ وخت یا د جمعې شپې ته ته تماشه کوه چې تا نه خدای څه شی جوړوي نو زما عزیزانو عرض مې داو چې د نیکانو هم نشینی او د نیکانو صحبت په دې کې چې کوم اجر او ثواب دی او د دې به کوم عوض او بدله ملاویږي دا به هغه وخت کې پته ولګي یو خانو اووه زره جیره به ځمکه وه یو ملنګ ولا راغی خان چې تپوس کوي چې د کم ځای دي د پلاني څه حیثیت کې شته وی خان دومره حیثیت نه دی چې څومره ستا دی زما عمره حیثیت چې دی خان ورته وایي زما اووه زره جیره به ځمکه ده ویل خان په خدای دې دې قسمي چې څومره ځمکه ستا ده دومره زمام ده خان ورته په غوسه شوی دی د خانانو خو اوهو الله دې ساته دی خان ورته لخت تلاش کړي زما عمر زما کستا ده ویلاو قرآن راواله چې درته په لاس کېدم چې څومره ځمکه ستا ده دومره زمان ده و د ظالم بچیه په دې علاقه کې خو ما نه سوا د بل څوک شته نه د اسمان نه را پرېوتی که د کوم ځای ویل راځه چې درته یې وښیم چې ستا عمره ځمکه زمان د نادیرې له بوتلی دی ویل دې ځای کې به ته څومره ځمکه کې تملې ویلې دوه نیم ګزه کې خو ویل دوه نیم ګزه زما هم ده او دوه نیم ګزه ستا هم ده که نه دا اووه زره خو ستا نه ده کور دې وران شه دا به بل ته پرېږدې او ته به تېزې دغه ځای کې دوه نیم ګزه ځمکه ستا هم ده او دوه نیم ګزه زما هم خو دوه نیم ګزه کې کوڅې به تا دپاره هم کنستی کېږي او ما دپاره به هم کېږي تاسو خیال راغی نور زمونږ څه دي خان حیران شو لیونی شو دی شو بیړه یې غرق هسې وایم د الله والو خبره داسې وي چې په دیړه کې ننوځي او ړه کې سورې وکړي د الله والو داسې خبرې اوس ته ما ته وایي چې د خانې ټوله نشه په دې یو خبره د هغه دماغ نه ووته چې زما خو دوه نیم ګزه ځمکه ده اووه زره ګیره به خو نه ده دا زه په کوم قهر اخته یم نار خانی او نوابی پرېښوه او د فقیرانو هم نشینی اختیار کړه نو عزیزانو هم نشینی دا هغه چا کوی چې کوم فقیران دي زه درته رښتیا وایم نن مې کته د دکان مخې ته د ډلې ډلې روان دی او زما د بچپن په زمانه کې به ما لیده چې دلته زمونږ یوه دیره د فقیرانو وله ورته وایي د کاکستادو سایډ دلته به لوی لوی شوې ولاړې وې او دې شو لاندې به فقیران ناس او دوه کاڼي دا داسې ایښي او لوټه به پرې د پاسه پرته وه په هغې کې د چای باندې کړې په لوټه کې و هغه به څکلی ونې لاندې به ناست چېرته به چې هغه ځای نه بل ځای ته تلو نو خپله کمبل یا بړستن دی چې و هغې نه به یې پړی تاو کړو او ترخ کې به یې نیولی او روان هغه د بچپن فقیران چې ما کتلیو نن د تبلیغي جماعت والا ته چې زه ګورم هغه زما د بچپن فقیران را یاد پیاده به رواني او بسترې به په ترخ کې نیولي او ځان ته چې څه وایي هغه ورځ مې یو کتو نوم یې درته نه علم خو کم از کم په دې وخت کې به لس کروړه روپۍ ورسره وي لس کروړه روپۍ نغدې اجداد یې پرېږده آمې کتو کوار تطلمانو چې غاښي نه واوړېدو او لاندې کوشونو په دغه ځای کې مې ولیدو چې بستری په خپله په خپله په اوږه باندې ایښې وه او پیدل په دې بلنګانو کې روان نو زه ورته ودرېدم مال چې راځه که نه چې ما ته یې چې مولانا صاحب ستا په تقریر کې یو شعر دی ویلی و هغې رانه دا شی جوړ کړو ما څه شعر ویلو ویل تا ویلي و چې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې کومه خوشبوی مې چې د یار د په خوله کې داسې خوشبوی د عطاري د عطرو نشته نو زه د یار د خولې او خوشبویۍ پسې در په در ګرځم چا به راته چېرته میلو شي که نه او زه مولانا صاحب خپله لار وهه دومره لوی سړی نو دا د الله توفیق دی چې چاته ورکړي داغه مهرباني ده چې په چای وکړي خدای دې هغه مهرباني په مونږ زما عزیزانو عباس وګت شو قبول د توبې د مسلمان او د کافر دا به بلې جمعې ته شي واخر دعوانا ان الحمد لله